باب اشراط ساعت باب د بیان د علامات د قیامت اشراط مت شرط تو شرط اریاض ور ده دا په تحریک سره تحریک دا معنا چې د عین کلمه حرکت ته په خو می حرکت حرکت او د عین کلمه حرکت ته شرط یو شرط په سکون سره ایګو شه معنا ده اما کوفله د شیته ویل شي و دا کنه شرط تا شرط علامه تا ویل شي جمع اشرات ترسي اګه جمع شروع ترسي او بق ا مخه به کنه دا دې پر به کنه بلا څه خالمون نه پیدا کیږي کچې کې هغه غدې باندې کښې نه کنه وا خلا ډاک کو خلا به نه ډاک کیږي نه اې دې ته به څه نه راځي کنه چې کی ما په خپل خالمون دي پرشتیا علمون وی تقوادار علمون وی کنه او د علم خوندون وی کنه ابي شي مړو او نه را به څنګه لاس نه پوي چې انا من علم حاصل کو دا د قیامت علامه ده علم به ختم کړي په قبض د علماء سره چې کی معلومه ده مرشي و ده کنه ای خلا به نه ډکړي بیا به دې تفسیر نه ورسېږي کنه او چې بالکل اخر واشي به به کنه چې کیم پوتې دې نه به کنه عذاب به نه وي شي کنه هغه د علمادو او جهل مراد علم نه تک دین علم مراد کنه دین علم نه مراد ده بل علم خو کنه خو ورزول ته ترګي کو کنه او چات پټرون ده عصري علم نه کنه سیس کسا یا د ټیکنالوژي کسا یا تیبولا کسا کنه دین علم مشایي کنه پاکستان متعلق مې ادار ودري تقریبا پاکستان شي کنه 22 فیصد سړی دی او د باقی شو دی پاکستان شي او په زیاته ابودی په هندستان شي د شو دی کنه اځي کنه رټه ډېرې دي په هندستان شي شخص ډېرې دي کنه شي ډېرې دي وسړي کنه اکامیږي دا تقریبا تقریبا په ټوله ملک کې شي کنه په ټوله ملک کې شي کنه دا غا ا سړی په نسبت باندې کنه شدې ډېرې یو سړی کنه کام دی یا به دي کام ارتي دا څه وخت پیرو شي کنه چې حتی یکون 50 امرتن الکیم واحدو یا په دې څه په اختصار باندې کنه یو لګران وي کیم نه ګران ته ویل شي دا معنی چې دا په دې سره د به شدې وي کنه څوک په مان دی وي څوک په خوان دی وي څوک په لیړه وي تران دی پوتې وي کنه نن دا سړي نن دیو په دې خپل خدای نه بل پوتې وکنه سړي به نه وی کنه او دا به کنه دا ټول دای به چې وی کنه دای به کنه چای ګډاوه تاسو مسوي محمد دای به کنه حفاظت کو سړي به سکنه وی کنه وفي روايات من يكيل علم وجهل بكام شيء وجال بكن حليف شيء متفق عليه وعن جابر بن سمرا قال سمعت يقول سمعت النبي سيقول ان بين ذي ساعات كذابين دا د قیامت علامه ده یا دا معنا چې کنه که زبین په دې شي چې هغه به کنه د خپل خواهشات د خپل هوا مطابق کیسې به جوړه کو او دا به نبی سم ته مسب کوي چې دا د ما سم طریقه ده او د ما سم سنت دي کنه سنت به سم طریقې جوړو کله کله به ده کسه کنه به دې ټول کسه کنه که زبین دوی فحذروا مچ ان فريز وکيستا دا ټکه یا په حدیث ده او یا دا د جابر هم سمرا کول دا چې پرېز بنو کې سا دا کذبین نبی سمیر چې کذبین به پیدو شي کنه وها نبی هره کله بین نبی سم یحدثو نبی سم کنه خلیل بنولو کیسه یې کړه اجا عربی چې ایو باندې چیرولو فقال مت الساعه قیامت په کله وی قال نبی سمتوی اذا زیت الامانه فانتظر ساعته دا مصنف کلام ده ا د سول جوګ نه ده ایخو د قیامت ا تاریخ په سنو کچه مت ساعت قیامت په کلا وی د زون ته نوې کتابه ته وکړه مخکې دا غدا چې قیامت په کلا وی د کلا پته خو نه لګی ا پته نه موته لګی نه بل نبی ته لګی نه بل پر نه پرشته ته لګی چې کلا وی کنه خو نخې پته درکړه کنه علامه چې درکړه اذا زویت الامانه او چې امانت ضایع کړی شي بیا قیامت ته کنه انتظار کا او چې قیامت امانت ځای کړی بیا ساعت قیامت انتظار کا کار کیف ذاتها د امانت ځای کول به سرنګ وی چې امانت ځای کړي قال اذا وصل الامر الى غير اهلي فانتظر ساعته دغه د امانت ځای کول دي چې چا باندې د بارو کې امانت ورکه دا مراد چې کله ګوتې والی وي خوړلی وي غلا کړی که څه کوي ثبوت وي چې موته خو د سنو دي روکړي دا زیادو که نه او دا وه زیادو نبي هم دا تفسیر ته وکړه نه اذا وصل الامر الى غیر علیه وی صدا بلش ته ویل شي تکیه ته ویل شي وسطه وسادتن چې په کې سار ته مې کنه بلش مې وي تکشیش لوندې وسطه وساده اذا وسد الامر امر لا مراد امر د خلافت ولا د بشوی ولا امر د سلطنت ولا د امارت ولا او چې د بشوی د خلافت د امارت د قضا د افتا ولا چاره دا چې وتیا ته وګړول شي کنه دا سړي ته وګړول شي که چا یې اهل ده چې ته په کښې نه ته کنه حرف مونږ ولاګوه کنه اذا وسد الامر الى غير علي او چې حواله کړی شي وسپر لشي کنه دا اهمه چاره وسپر لشي الى غير الاخ کنه خپل اهتنا نه اهل ته وسپر لشي خلافات لا یک نیوی کنه خلیفہ جوړ شي مثلا کنه شوی ته موټ سره ورکړو شوی کنه ستا وزیر اعظم جوړه کی کنه یا کنه قاضی وی کنه هغه فاسق فاسق وی وجهل سره وی کنه اله قاضی جوړ شي کنه اله وزیر جوړ شي کنه اله کنه حکیم جوړ شي ان مفتی جوړ شي ان خطیب جوړ شي ان مدرس جوړ شي کنه ټول اهم ده نو ځکه نو کې چاره کړه چې اهلیت غوري کنه ان اهلیت حوالا شي کنه بیا قیامت ته انتظار کا ځکه انتظار کا کنه چې هغه پاتې کوه به چلے شي نه چې کېما د علم او د حکمت او د عدل تقاضا وي نه اله ته راغلي په پیږي نه پاتې به چلے نه چې بیا کنه د دنیا نظام چې ګاډ ور راول شي کنه خو به جوړ وي ظلم به وي که نه بې انصافي به ظلم به وي که نه او یو دنیا چې د ظلم نه ډکه شي که نه بیا به دې کې علاج دغه وي چې پروردګار به بندر رنګوي به که نه بیا به ختم کوي چې بس که نه ا دې اصلاح نه ختم شوله اذا وصل امر الى غير الف فرد ساعه روى البخاري وعنه قال قال رسم لا تقوم ساعته حتى يكثر المال تمول بديرشي ا د کله خلیفه شو بیت المال نه ډاک وی کنه او هر چکر کته وظیفه مقرره و هر چاته وظیفه مقرره و کاش نر و کاش دا و کنه کنه زکوت پیچانه وخسره او یو داسې وخت بیا روان ده کنه په خیر واشه کنه ای مهدی په واشه به کنه بیا داسې کنه یو ابو دی جوړ شي کنه او دنیا به د عدل او د انصاف له ډاکه شي کنه عرب هم ذکر مدرعه جوړې شي کنه خاص پسنه باندې کاری بوهینه په نابود کو کنه او ویلې په شو کنه شي بو په شی بایو کنه عرب هم ذکر یې سریدو شګه اړیا غو برګ بشه خیر ابو د لیک ډیره پرتا دو کنه خو چې پدا بونه کنه دا مهنت روان شي کنه عادي کوم درې په سره ونی شي کنه ابو دې په سره ونی شي کنه کرل لري بدل شي کنه وان هر په جوړ شي غدا به د قیامت علامه وي د قیامت نشه ده چټ پردا یادی کنه هر په دې باندې لګیا دي کنه هو چې ا احاب نه مېږي که یحاب نه مېږي ا دې راوي کنه حمزه ویله که یو ویله کنه که تنوی دې پر ده کنه احاب اول شي احاب اول شي او تنوی دې پر ده مدینه شي به کنه دې مر خلق ابوت شي مدینه ته دې مر خلق زیر ورکو کنه دا مدینه کې نه به جوړېږي یو که چې ابودی به احاب ته ورسېږي احاب ته به ورسېږي کنه دا به قیامت علامه وي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول ا په ګان باندې ورکول شي او چې دا پروا نه کوي چې قضیو ته وران هوځي ته ورشي کنه ډېر شي ده کنه دا باندې مور ډېر وي چې په ورګنی به نه یا ولا يعده بفعل ده ولا يعده دای به کنه مول سمولوي نه چې ثبوت ده وی کنه دا یې روي به نه بلکې به کچر کنه لنډوای کنه چې زر کې تقسیم شي څه کوي چې دا مهدي کنه اخر زمان مهدي هغه وشي کنه وفي روايه يقول يكون في هذا الامه خليفه په هر د مذهب خلیفه وي یخصل مال حسن چې په لخره به ورکه بول په لخره سره ولا يعده عدن ورګنی به نه په ګڼل سره راو مسلم وحان ابي هريره قال قال سم يوشك الفرات ان يخسر عن كم ذي مذهب قريبا دو چې د فرات نهر دا بربان شي د حاضرې د سره درنه فرات داغه پوکنه زه په چې دا کړه شای امي سر سیم په سیختا زه په امي سر سیم په سیختا کنه کنه تو څه ونه ورې څه تو سب باندې کیسه کنه ابي چې نه یې به په میزه سیو د فرات یې به په میزه روانې دي کنه دا یې میډوي هغه باندې سر جنگ په جوړې دی وجه کې چورس مار لګوي سره وعنه قال قال رسول لا تكن مساعته حتى يخسر فرات عن جبل مزابه كما تمرنا كمري حتى يبربان فرات سرير غرنا خپل ورې سره په دې باندې کړی و د خپل تر سره په دې باندې کړی و وایجو سره کو فیکون په هدا کوتیات یدی ا دې مشي من په باکه فسار باندې مولس پر شو ده کنه غلې مې کړې کنه نن سم راشي کنه پرمون پرتو دي ثم يدعونه پربل دی هغه برچی فلا ياخذون من حسب بن اخرنا ځکه چې وخت پلان کوته وی کنه او خلق سخت پرشان وی چې څه په کوم سبب له ذکر اساس چې جوړیږي بیا به جوړی کنه ا پرشان دی وجه نه خلق کنه زس نور لګوي غته ان البلا وليس به دين او په دبو نه به دين ولا کنه مصيبت نه ورټی شو چې دا مار خوشوي کړه چې دا قبر مو وي کنه دا به دين درې دی وجه نه وي کنه چې خلق نه چې آ کنه به دیني دي ګمړې دي کنه او دای کنه دې پر وخت گزاره ته تنگ شي وي دا څه کېدل شي چې به دنیا مخې دیندار هر کار دي که ژوند تنگ شي کنه هي وجه به نه وي کنه دا هغه دنیا ور پرښنې وي کنه دا دنیا پر شوی کچه دا غمرګی نه دی و دا سره لول دی و دا کنه د سګې دی و دا ته په وری نه کنه ا دنیا نه به خان شي و دې کچه په مزق اسیر وای نه کنه خدا روز د مصیبتی نه چنه وای ال بلا مگر مصیبتی نه دی کنه اې دی وجه نه به کنه هغه زور ته ما خوشوي دی نه ری دی وجه نه یا وليس به الدين دا به دا عادت نه وي چې د مرګ خوشوي کنه او په قبر باندې تیلې دي کنه سعادت نه ده دا مصیبت نه کنه دنیوي پر شهید بل تانګ ده کنه او خود کو شهید باندې ولا غلا یار چې زور کا مړ وای او په لکه بزنس شاخ وای وانو قال قال رسول لا تكن مساطه حتى يخرج نار من ارض حجاز قیامت پر مرسی حتى جنوب لیکن یره د ملک حجاز نه بلې حجاز کنه ایس عربی کنه آی لکه ایمما د پښې کنه یمما دا وکنه یمن ده مکه معظمه طیف مدینه منوره ده په حجاز شي دا حجاز نه کېبل شي مدینه نه وسه تر یمن رسې کنه مکه شولا مدینه شولا مطیف شولا یمن رسې لکه ده حجاز بلی په دا مکه حجاز نه کوي ير جواب سي تزيو اناك الابل ببصرا روشنه کوي به کنه اي شو نه کنه مکه دی په بصرا شار شي ابا رسول کوي پابو نه بکر ابي تلدل شي بصرا په شام شدي او شار نوم ده اته موجود ده قديم شار ده بصرا په شام شده ا د مش نه په دې درې مخکې مر خريب دی وريا ده کنه ستر شار ده په حجاز شي به ير جو شي کنه او یو ور په بصرا شي به کنه انا کو له بل ابي رسول کو دي شو نه مکړي به ابي دې کنه پابو نه به ير لګي دا د یو واقعیا و چې تیر شوی دو تقریبا ټول شریحین په دې متفق دي پانچو تیس هجری شي کنه دا واقعیا جوړه دو تیرا جماعت ثانی غالبا تیرا جماعت ثانی وه او پای سوتی سکنه هجری دو کنه چې دا کنه ير ده د شمال طرف نه دا ير جوړ شو کنه اجمه په شپه باندې دا ير ارجوات شو خو عجیب قسم کنه ير دا او عجیب قسم واقعات په شپه نه دي کنه ير خدا سه ير وکړ شت پاګه شپه کیدا شری نه درشول لکه چې شری نه دی پښه او بنګون دی پښه کنه او د بندا به شور دا پښه وکنه شته وتی نه پښه درسله کچ ملکی را دی بشنه پښه شان نه پښه چا ته چې پکره په کوړی ویرا غلا ده بیا بالکل یې به کړه ده کنه په کوړی په غابه چې ویرا اته بالکل بالکل یې به جوړ کړی کنه او د الله پاک شان نه چې په بیټي ویرا غلا ده بیټه نه سوا ونه ونه پوتې دي کنه هغه شوی په وتلی په غیر باندې کنه او شپه ته زیبون دراونده مدینه ته راځي کدو ا شپه به کنه بالکل په کېره په کټاش نه وطن پر درشو دې مرته درنوي وا اوره دې ګورمس کې رونه کړلا نه به شپې پات لګیدا نه دې ګورمس کې پات لګیدا ته دې ګورمن رونه وا او په حق غیبت وو چې خلک ټول کنه مدینه ونه کنه خلک پتلا مدینه وی ته کنه حرم شریف ته شو دا کنه اړیکه په تلوته په ذکر باندې لګیا دي کنه ته به یې سری دي کنه چا باندې پیر درو کنه پیر دې به پر کول کنه پاپه منډه والے کنه چا هر قیامت کېږي کنه او نه به کې جنگلات هم دي سوي کنه ور هم دي سوي کنه او کونی کنه تیږي کنه ایر شي بالکل ولې کړی دي په دوی باندې دا یت شو ده او په دا کول باندې ورا وکاته کنه بیا مسلسل په شپې دوه شو کنه کنه بیا چې دا وکاته را بیا تطار کوم کنه بیا هغه په سر وختو کنه چې ټول وطن یې وختو کنه کوم تطار بیا په سر خطر ده وعلى ان سعى ان رسم قال اول شاعت ساعت النار تحت الناس من المشرق المغربي اولا كي يمات علامات دغدو چې ير به وي کنه چې خلک پر کټوي د مشرق نه مغرب په طرف باندې دا د قیامت اول نقشه ده د قیامت اول نقشه نبی سم په خپل ذوق وسره کنه په ذات وسره ده چې د قیامت نقشه یې کنه چې زه پیدا شو د منی مکه چې قیامت تر دې چې خاتم نبی نه په مرون مرسي دا اخري په مرد او د اخري امت ته کنه او نو دا کنه اول نقشه کنه یو شي دا کا چې کیمه نږدې نږدې نقشه دي کنه نقشه زنه ول اوریا دي زنه نږدې دي په نږدې نږدې نقشه شي کنه چې په سبب ول په قیامت کې دي کنه ابه دې یو وی دلار نه کنه خلک بار کټوي کنه شام ته بیرته کوي ځکه چې مخشر کومه دول ابه دې شام وي الفصل الثاني هن انس قال قال لا تكم ساعه حتى ذكر الزمان زمرا بنردشي دا یو کنه کنه هغه دې برکات په پریوس مراش ختم شوی په دې ټیم دې ختم نه خلک ته کنه غمه وخستوي هاټه هاټه حادثه په شری هاټه هاټه پرخنې به وی کنه غمه به وخستوي هغه دې وجه نه به کنه دا ټیم داسې شي کنه برکات په ختمي کتاب داسې وي چې مصیبت غړي ویرځاوي هغه و بیا مصیبت چې څه ګذاره کوي په مصیبت لري کنه چا مصیبت ته خو دې ورسوچ وي ټیم ته ورسوچ وي کنه هغه وخت نو تیرېږي کنه کنه دا به داسې وي که چې خلکو بالکل خواص پې کنه د خلک خواص پې حرم کړي وي کنه دا پته نه وي چې شپه د کورې د پته به نه خلک ته لګېږي کنه پابندې به کنه بیا ورې شپه د سترې لکه ګنټه وعن عبد الله بن جوال حواله قال باسنا رسم لنغنم على اقدامنا عبد الله بن حواله چې زه نبی سم میډ بولر دی لنا ما چې مش کنه غنیمت وروړي ویل هی راګدا مې کنه په پښې باندې سوالي نه وکنه اسوالي و جګړه و داسې په پښې کې مستشکین وکړو چې د خپل کې تر شته اول جهاد وکړه کنه خدای پاک وسه په لوخه دیر ولي لوري کړ جهاد مې وکړو کړ خو سه په لوخه سره نغل پاته مې نه وکړه فرجانا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا بسم دي مش بشاري شيكنا اما شكاته واتكا اي مخصوص كوي تشتو سيكنا سيكا د خپل زن باندې بس په خپل زن شي کوي چې ته مدد نه وي سره فيعجز عنها د خپل باندې نه عاجز شي ولا تکم الله سم او خدای په حال کې ته ما کې هولا چې نه حد پروشي کوي چې هغه په لومبد بتوي فيستاثر عليهم ورنه ابي ترجيح ورکړي دې مقابله شي نرته ورکوي دې ته بنه ورکوي مومل کې تا نر حقیقت بس ورکوي کنه سم وزاید ولرسي اذن بعد کنه امو په سر باندې روسونه به سم دا د ابو داود حدیث او اسناد یې حسن ده وها نبی وکړه کړه سم اذا اتخذ الفيء دبلا والامانه مغنما فزكاه مغرما الحديث او چې جوړ کړی شي غنیمت ذاتی دولت او چې ونیول شي غنیمت ذاتی دولت جوړ شي فی غنیمت ویل شي د ټول مسلمانې مشترک غنیمت ته خو هغه نه به خلک خپل ځون دولت نه کو شاه خپل به سره بدلوي رو بدلوي خپل به تجارتونه باندې کو خلک ته به نه ورکوي حق ته به حق نه رسېږي والامانه مغنما او اوته چې امانت غنیمت وګڼل شي که څنګه چې امانت وي چې لکه چې ریټ مې میندو کنه په لیا به شي میندو کنه خپل په باندې خشول ولګي دي وزکات مغرمن وزکات هغه ته ول وګڼل شي زکات ته کنه زړه نشي ورته ولا چې به دمره دواله کا زکات ته زوبوسه کنه درې لکه زکوت په وسه زکوت ته تون غني وتعلم على غير دين او چې علم زکول شي د غیر دین د پره دین د پره نه د غیر دین د پره کنه علم چې زکول شي د عصري علم خدا د غیر دین د پره او چې کوم پر کار د دین ولا علم وکړي چې په بده دین زکه لیکه نه کنه هغه شا مقصود هغه دین نیوي بلکې کنه دنیا دې پروي یا منصب دې پروي جهاد دې پروي کنه ان سب پر حال به هغه لوند وی کنه د اخلاق پر حال باندې به هغه سپک وی و اکرم رجل مخافت شره و اکرام کې سړی کنه عدد شر دې ډور دی واجنه بدمعاش وی بدمعاش وی کتل وی کنه آ کنه خلق یې د سلیما شي سره کو چای ساتاوي تا کمړی ساتاوي تا کنه وزرتل کې ایراتو ولمعاذ پر کې ایرات د کینې جمع ده ما د انتقاد به چرته پته کې کړي واګه پر ودی بل پسې به بل پسې پوي کنه ور بری پسې فتتا به پر پسې سره ور شي دا څه به د حادثه او د وقات یو یکه باندې ګرې څه کنه دې انتظار کې سبیا وعن علي قال قال رسم اذا فرت امتي 15 خصلتن شكل امومت كان في درس خصلتين كان داغا ونسي بحل بها البلاء بيا بلغوني مصيبتين يا برنادلجي وعد هذه الحزان د پوس خصلتي نه کنه وګڼل د خپل قاعده د خپل قاعده هو نه ذکر چې تعلم لغیر دین دا نه کول ذکر کنه او د بل اصحاب په ذکر چې وبر صدیق او جفا اباه هغه صدیق سره به کنه یې سره به نکی کو او په سره به جفا کو مضمون هغه د خالد کنه الفاظ په ذکر قال وشرب الخمر شربت الخمور په ذکر شرب الخمر حتی یو سره فی رجلن چې پاشه به سای کنه پیدا کو من نکاح به د مول سره وی یا سره چې من علی بیت د مول بیت به یواتو اسمه اسم د دنو به مول سره موافق دی و اسم ابيه اسم ابي اپلون نو بیکنه مول اپلون سره کې عبد الله بن بیکنه یمن الارض کسر مزکه به د انصاف نه ډاکه کو د عدل نه ډاکه کنه کما مر از ظلم جل کسرنګ چې دنه مخ ظلم جل سره ډاکه وی کنه دا د خامخ خلیفہ کېږي کنه دا برسي کنه امر به قیامت کېږي نه ا م د ي نوم نه ذکر کېږي که نه خدا خلیفه نوم ذکر کېږي که نه او په شروع کې شي که نه هغه نوم که نه لکه بي مهدي ده که نه خدا رب دې ته ورته شوي دي دا سره که نه دا من خبره مولو که نه ا د ي حدیثې په خلاف بقیدار سره چپ کړي که چې دا مهدي ولا چې کیم که نه حدیثنا به لري کچ په خیر به سم دی په یو ټول ضعیف دي کنه مهدی نشته واغری ودا غدي کنه کنه دې دا ټول تردید کو او زکه کو چې کنه دې داس مصیبت پر پیړه چې سنا ډور وشي کنه بیا لسی انکار ونه کوي دا خیشتانه چیرته کنه ایو مقابل دی ا دې غدې تو سجونه وی هغه د مولوي صاحب پلور سو د غاس سمې ودې لري کسنه مې ده کاکړ دې ودې غاده ګرد اجود نه لري کنه پاک ولګو نه پلور دې ما پاک لري کنه بیا پاک یو کول باندې سعودي خانه کابه ته جنا دې کوي هغه نه پیار شوی نه وی چې کنه سیک ګروپ پوچ سیک وی کنه فاور نه وتل کنه وسله دې چې هغه په جنزه په شپه شي کنه دا ته جنزه وروړل شي او د دې په تیر به چګوي دا دا په تیر وی کنه دا په تیر به چګوي ځکه به د انصاف نه و د کس نه ډک کو لکه څنګه چې مخشه په دنا ظلم جوړ نه ډکوي یم لکه سبع سنین کړه او کله حکومت په وکنه راو ابو داود بس ها ها غيرنا